دي نو دا واقعیا تمهید جوړي ابراهیم علی السلام په دې واقعو د رکو کې کم اهم امور خود لشيو او بیا ست تفسیری شروع یو چې د ابراهیم علی السلام امامت سمانه لرله باغی تفصیلی خبره شوه چې د انبیاء علیهم السلام سلسله دو چلے دی ابراهیم علی السلام پورې کومه د دعوت سطح وه هغه قومي وه ابراهيم عليه السلام نه بين الاقوامي شو دویم انسانیت او لعنت کې مبتلا او اولوهیت د انسانانو د دور کې دولانتونه شو حاکمیت او شنشایت د انسانان ابراهیم علی السلام چونکه اولنی پیغمبر دی چې هغه د قومي سره بین الاقوامی دعوت او د شرک فی الوهیت سره د شرک فی حاکمیت رد پار راغې دی وجنه ده په دې کار کې دراتلون کې انبیو او انسانیت د پاره امام شو انی جاهل کل الناس امام او ابتدایي تصور د امامت خلافت ابراهیم علی السلام پیش نو امامت خو دغه ده پای باندې موږ څه دلایل قرائن ویلو دویمه خبره بیا د ابراهیم علی السلام په دی واقعې کې د انساني سماج او معاشره او حکومت، ترقي په درېو خبرو بنا وه هغه مونږ ويلي وو، عدل، امن، معاشي خوشحالي يا قانون بالادستي، سياسي استحکام، معاشي استحکام دا درې خبرې چې په کم سماج معاشره کې وي کم قوم کې وي کوم ملک کی وی نو بس دا ترقه والا ملک او قوم او معاشره ده پایم تفصیل شیو درېمه خبره بیا دا د امت خلافت مسله د خلافت د نبی علی السلام نه بعد ادا و نبی علی السلام وخت نبوت او نبی علی السلام او بطور حاکم هم ریاست قائم کړو د مدینه اول اول کې دا قومي ریاست د مدینه او بیا خوش روستو بیا د نبی علی السلام د وفات نه بعد نبوت خلافت ته منتقل شو ځکه بل نبی نه راتل خلافت د سیدنا ابوبکر صدیق نه شروع شو د خلافت تصور هم ویلو چې حدیث کې راغلی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء او نبی علیہ السلام چې کې ما پسې پیغمبر بل ناراضي نو زب سیاست کوم خو سيكون بادي خلفاء ما پسې با خلفاء راضي او د خلافت سلسله به شروع کی ابو بکر صدیق د دې امت اولنې خلیفہ او د دې امت اخیره خلیفہ ها سلطان عبد المجید ثانی 1924 کې چې کم ختم شو عثماني خلیفہ مسلمانانو اخیری خلیفہ د مسلمان عالمی نو بهر حال ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول خلیفہ دی داغه د خلافت د بار موږ درې مجالس قائم شیو سقیفه بنو ساعده کې مجنوی کې عام مجلس او بیا مجنوی کې یو خاص مسجد د علی رضی الله تعالی عنہ دا بیت د پاره پای باندې پرون تفصیل شوه د دې زمن کې بس اخیری خبره یو د امامت او خلافت د شیعه سنی منځ کې اختلافي مسله ای دې زینم استدلال کړه کوي قال انی جالک للناس اماما ایوی دا امامت منسوسی شه ده او الله ابراهيم عليه السلام ته وی تا امام ګرځوم نو بس امامت به امت کې چلیږي نو وای نه خلافت به امت کې چلیږي دا جګړه شو اهل سنت والجماعت پیغمبر نه پس سلسله د خلافت جاری غني او شیعت اهل روافض اهل تشیع اغي امامت جاری غني موي د نبی عليه الصلاه والسلام د جانشینه تسلسل په خلافت ته شیعگان وی د نبی علیہ السلام د جانشینه تسلسل په امامت ته دا جګړه نو له هغه دینه معلومه شو چې دوه سیستمې شوې یو د خلافت سیستم نظام دویم د امامت ایران کې چې کوم چلیږي د وخت کې دا سره امامت ده دغه دستور چې کوم ده د ایران آئین ام پس بنا ده پا امامت بنا ده او مسلمانان ای خلافت یاد هغه خلافت چې کوم د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه شروع شوو 1924 کې پاغیر اخیری خلیفہ عبدالمجید خان باندې ختم شو مسلمانانو اخیری خلیفہ دی ښا نو ممیزده کوس عبدالمجید خان عثماني خلیفہ اخیری اب تاریخ یو وایو تاریخ به مختصر وای کې به دا خلافتونه ټول راشي ان شاء الله سبا پریدونه ښه چې دې ځای نه ځای نو ځان سره بدونه سې اضافي وړي چې به چرته بل ځای نه اوري دي ان شاء الله ها ځکه چې دورې خو ډېر کوي خو مقصد زموږ دی چیرې نور مشایخ او ټولو سره قرآنی زده کی ووایي نو په کار ده چې بیا څه اضافي شی نه مې زده کړي نو وایو چې اوس که زه مو مغه سره پویم نو بس بیا ما ته ولې کینې لوی لوی مشایخ شته نشته ایته بیا ناسته پکاري خدا دا چې اضافي څه شی نه شعور پیدا شي او خاص کر په دې دریو شی نو زمونږ توجهي د قران درس کې فهم قران نظم قران انقلاب قرآن دا به ان شاء الله دې خصوصیت دي از وګوره تړوا یو منهج بم نه پاتې کی دا سه به تړو نظم قرآن او دویم فهم قرآن ارشه داسې په پویا چې ده مطلب دی ده مطلب دی او بل انقلاب خدای دی دا اخوا دا عقیده دی او دی خوا دا نظام دی انشاءالله او وسره بیا د اضافي شي نه دا سره پاره وګوره اصول قران ارزه ویل کی دلته مونږ وې خو علوم القران باندې زموږ توجه نشته تاسو لولوم القران مونږ وحی او انزال هغه داسې عامه خبره وای خدا نن چې مونږ کوم عنوان د تفسیر شروع کو کنه دا به څو ورځې رواني تاسو پته ولګي تفسیر څه ته وایي تفسیرونه څو قسمه دي لکه موږ درسونه کوو خو په تفسیر نه پوهیږ تفسیر څه شی دی از یو مثال مې وي دغه رنګ ورسره دا چې د نظام خبرې کوو مغرب جمهوریت خلاف یو د جمهوریت خو لیکن پوره په پوي نه یو نو ته پوره پوي شي چې دا څه شی دی اسی بس مرده آباد اسی کفر نه دا دلته شعور دی فهم شعور معلومات دا برازي ان شاء الله نو تاریخ به ان شاء الله راشي مون خلافت خلافت خبره کو خو په دته پته نشه خلافت شروع څنګه شو سو سشه نو او تر کمیو کله ختم شو دا ټول بورا معلومات خبر حال خبرم سکولا نو دا یو خبره د اهل سنت جماعت او د شیعو ترمنځ چاغي بنا په امامت ته زموږ امام بنا په خلافت مو د نبی علی السلام نه بعد د نبی علی السلام جانشینی به په خلافت چلی او وی وی د نبی علی السلام نه بعد جانشینی په امامت چلی مو نبی علی السلام فرمایلیو چې کانت بنو اسرائیل تسوسو ملنبیا کلمہ هلک نبیون نو خلفا نبیون هو د ځان باره کې سوي هو انه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء وګوره خپل وې زمانہ بعد به جانشینی سي خلفای ایو امامت ته ما دا دو سیستمش او یې په امامت چلی مونږ مسلمانانو په خلافت چلو زموږ سیاسي نظام هم دا دی. د مسلمانانو د سیاسي نظام بنیاد په څلورو خبرو دی. زموږ سیاست په څلورو پیلرو ولاړ دی. ها توحید، رسالت، قیامت د عقیده شو. دا سره عقیده دا ویلی مو مخکې هر عملنا شاته نظریه عقیده او عقیده پسې شاته فلسفه فلسفه ول جوړ شي دا فلسفې نه نظریه جوړ شي د نظریه په نتیجه کې عمل وجود درایش نو سیاست یو عملی نظام دی د دې عملی نظام شاته نظریه سره نو د اسلام دا درې خبرې توحید رسالت قیامت دا زمون سیاسی نظام په دې نظریه ولاړ او بیا دا خو نظریه شو کنه ناغه سیاست مسکم ده خلافت دا وی سره امامت ٹھیک ده کنه اوس راشه مغرب ته د مغرب نظریه سره د سیاست مو خدا درې عقیده وي او وی هیومنزم د نظریه ده انسان پرستی مونږ ته څه جوړ کړ خدا پرستی رسول شناسی فکر آخرت لہذا زمون حکومت چې چلیږي سیاست چې چلیږي پای کې به د علام خیالي د توحید د رسول الله خیال بم ساتل کیږي او فکر آخرت بم پکې ساتل کیږي د دې سیاست د دې شینونه خالی ده فکر آخرت تصور آخرت تصور توحید تصور رسالت د مغرب په سیاست کې نشت آزاد صرف سره انسان پرستی هیومنزم هیومنزم دی بس انسان پرستی بس انسان خواهش پورا کول نور چارسی او بیا چې کم نظام به د سیاست د نظرین بعد چلون هغه سیاست والا نظام هم کم دی خلافت نه دا سلور شي نش د خو مغرب د نمای دای نظریه سره هیومنزم نه خنو د خلافت مقابله کې سیاست سره جمهوریت دا جمهوریت مقابل نه چا دی دا د خلافت او د توحید رسالت قیامت مقابله کې څه دی هیومنزم هغه نظریه شو هیومنزم سیاست د خلافت مقابله کې جمهوریت شو اوس راشه دی خو د اسلام نظریه توحید رسالت قیامت سیاست خلافت چي شو معاشي نظام اسلامی معاشي نظام معاشرتی نظام اسلامی تهذیب او کلچر نو سیاست خلافت معاشی نظام اسلامی د عدل او معاشرت هغه اسلامی تهذیب اخوا داغوی نظریه هیومنزم سیاست نظام جمهوریت د مغربي جمهوریت ورپسې معاشي نظام کپټالیزم سرمایدار نظام معاشرتی نظام مغربي کلچر او تهذیب مدر پدر آزاد دا مقابله شو پوه شو په اوس دا مقابله ځکه وای کفر دی ها سوال کفر دی اوس چې زمون سیاسی نظام راځي او په کومه طریقه راځي او داوی سیاسی نظام راځي او په کومه طریقه راځي نو زمون د اسلامی سیاسی نظام خلافت راتلو د پاره طریقې دي خپلې او د دی سیاست مغربي جمهوریت دغه نظام سیاسی نظام راتلو د پاره طریقه سره طریق انتخاب دا جمهوریت دا دغه طریقې کار دی هغه سیاست تر رسیدو پر بکمل ارزي په انتخابات باندې کم چې د دوی دا کم انتخابات دي جمهوری طرز طریقه د طریقې کار دی ها او کفر یې سلاغه ده په نشو په خبره کفر کم ځای ده دا ووټ صرف کفر نه ده دا خو یې صدا لار ده کفر یې هغه ده هیومنزم ده ها کپټالیزم ده ها مغربي کلچر تهذیب آزاد ده دغه دی او د صدا طریق کار الته په دې لار رسی د لاري مون کله کله خیال نی موې جوړې دا انتخاب وجه د کفر دا پوه نه شوې انتخاب وجه دا نه نه هغه کفر دی دا د کفر تر رسیدو صدا لار دا انتخابات وشه په خبره زمون بیا طریقه د اسلام دار چې هغه نظام ترسي نو یا با امت متفقه تور یو سړی مقرري لکه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله انتخاب شو کنه اهل رائے صحابه کرامو بیتو ټول امت یا طریقه دی چې مخ کې خلیفہ نامزد کی لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څوک عمر رضی الله عنه نامزد یادای چې کمیټي جوړ شي کمیټي جوړ شو د عمر رضی الله عنه دور کې او عثمان رضی الله عنه سره مقرر ک دام دا او یو سلورمه طریقه چې خنرا خو کو اوشوا نو حکومت به سي نافذ شي هغه ته چې دینو تغلب وای دا سیوشي چې یو سړی راغې او الته په زور کیناس په خلافت کورسه او سلطنت او خلکو ته راځي بیت کاوه نو حکومت بیت کوم مش لکه دا محمد بن مروان دا دغه سده مروان مروان د بنو مو یو مشر اغلتا معاویه رضی الله عنه نه بعد یزید یزید د وفات نه بعد دا غزوه معاویه کې ناس اجي او سور ز خلافت وکاوي لری کدا سلانجی دي اصوفي مزاج او بزرگ سړیو لری التخلار اعلی خلا را لزه خالیو دلتا حجاز کې د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه پلاس بیت شروع شو حجاز باندې د مقرر شو عبد الله ابن زبیر صحابي او التا چونکه دمشق عراقو نو التا مروان گورنرو منډه منډه کیناس په دمشق خلکو ته راځي بیت کوي نو خپل خلکو دا غي علاقو خلکو سو کو بیت کو هلته دا خلافت قائم شي نو دې طریقې سره وشي نو دا طریقې کاری او بیا د دین علاوه د زمانه تیرې دو بدلې دو سره چرته بل د شریعت د اصول مطابق یو طریقې کار نو هغه بیا د وخت د فقهاو مجتهدینو اهل علم کار دی چې سوچو کی ورلک سلاره د شریعت پرانا کې سکړه برابر کړه ٹھیک ده دا طریقه ده نو ما دا انتخابات چې کمی کنه دا دا داغه ته درسېدو لاري مونږ کله کله مو جوړی دا ووټ سره ها هغه دا جمهوریت چې مونږ کفر وای نو جوړی دا ووټ اچول لې دا کفر نه دی دا لار دا دغه کفر ا کفر چې وته مونږ وای په هغه بنیادونو وای پوه شوې په اوس هغه دی هیومنزم دی کپټالیزم دی مغربي ثقافت او تهذیب دی دغه شی دی خو لاري نه لار اوس که چرته داسې وشي چې دقه خبره د کفر پری دي صحیح اسلامی معاشی نظام اسلامی معاشرتی نظام اسلامی سیاسی نظامی او لارې ول د انتخاب اختیار کړه لکه زمونږ بعضی مذهبي سیاسيانو ها اوس سره اوس به دا لار اختیارول د دقه خبرو چې هغه پرې خو دا غیر رد کو هغه سیادی دقه راولو خلار دا دا نو په دې بده کافر کیږي نه ولې هغه د کفر خبرې پرې خې خو مونږ بیا هم دا وایو چې دا لار بیا هم غلطه ده څه ده غلطه ده ولې د دینه خیر ناراضي دا کوم چې جمهوریي طریقه د انتخابات صحیح ده دا مې ته دې د پاره لک فرق په اسه نه چې مسلمانانو تم کافر وای پښه دا لار غلطه د دې نتیجه به فسقي د دې نتیجه به التا اسلام په مشکله چې تر سار کې را نغه دی لاړ رالل راغه را نغه دا لار غلطه موږ دا طریقې کار غلط دی بلکې دا به د هغه د فسق تایید او مرګرتیا یې کله کله نو د لارې ته مونږ غلط دا طریقه صحیح موږ په دې لار پاکستان کې 76 سال کې رانه او چرته کراغلی لکه الجزائر کې مذهبي خلکو اکثریتو په انتخاباتو باندې د مذهبي خلکو حکومت راغې اسلام پسند پرې خل نه پریت د دې په دې مغربي جمهوریت طریقم چې اسلام پسند راځي پریدي به نه دا دوی صرف د کفري نظام د پاره لار غواړي اسلامی نظام د پاره پدې تا نه پری هم د دې په دې طریقه ورشه الجزائر کرال فوج پروخی جو ختم دارنګ مصر کې الاخوان رال الکران اخوانیان مرسی صدر شو ټول دقه مذهبي خلک رااله اکثریت سره سینټ اسمبلی ته ټول دغه خلک لاړل صدر وزیر اعظم بل بل بل ټول خالص مذهبي سوچ ذهن والا خلک لاړ سیو کړل ونیول ماشاءالله نی پرید په دې لاري پریدیم ای چې دا کم انتخابات د عوام رائے وای کنه چې په اکثریت باندې راشي دا د خپل نظام د پاره وای د دې د نظام نه علاوه د دې عوام په اکثریت بل نظام راشي دوی پریدي نه نه پریدي او دا دوی اتفاق کړي دا دوی اتفاق خلافت چې ختم کړ دا په تاریخ کې به وایو نو اخیری خلیفہ نه دسخط غشته ده خبر یې عبد المجید خان نه دسخط غشته چاینده با تاسو مسلمانان چرته د دنیا په هیڅ ګډ کې د خلافت او د شریعه شریعت نوم نه لري غریب قید کې یا کې आवाज یو غریب خو په داسې حالت کې دنیا نه تلې چې سر ډیر ظلم شوی دی داس ختم ته کو سې کړې نور څه چاره وا او گرفتار داس خته ته واغش دی مو هغه داس خط اوس په تاسو خلیفہ مون سره داس خط کړي چې مون خلافت خبره بیا نه کو د شریعت خبره بنکو اما بل رکاوټ یې سره اقوام متحده چارټر یو ان او چارټر انساني حقوق او هیومن ازم تاسو دا دا دا شي نه دا انساني حقوق خلاف بشري حقوق خلاف دغه کوي نو خبره مې دې پوره کوله چې دا خلافت نوموي بیا نه لای اوس دا خلافت اسلامی شریعت که په دغه لار ورم شي کنه ها پریدي نه ما دا مې ته خور کنه الجزائر مصر نو قطر پریدي نه او دې مذهبي خلکو ته مونږ وایو الیکشن او تو درې ده کو نه درې ده ودرېږي کنه ها یو ځل ول حکومت ورکا دی صوبه کې مې مې دور کې سله ورکړې واغې هم سم مقاصدو ورګه کنه سم مقصد لا اوس دی ورکی کنه ټول رو غرزول کنه دا سه چانه کړه ولې دا سه ټول ختم کړه کنه ایت پته را کوم مذهبي خلک اکثریت سال ترال مونږ تلانجی جوړي مسلې جوړي پری دی نه ان پری دی اسی دي ځان ستړک اسې اخته دي موږ ځکه دي ته وی چې لار بدله کې د اسلام د پاره په پا ملک کې د جمهوریت طریقې انتخابات او بزیبانه لار بدله کې سو سوچو کې چې دا پاکستان کې اسلام او شریعت دا زمونږه آئینی حقم ده زمون دینی حقم ده حق نه ده زمون پر پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دس هزار کسان په دې شهیدان شوي هغه وینو سره بسکو چې کوم ویني قرباني شوي او بل دی آئین کې چې دا ټکی لیکلی شوی دی سر وسکو دا به کله عملی کیږي چې په کتاب کې پراتی نو آئینی حقم ده دا مطلب زمونی چې کله د اسلام او شریعت خبره کو نو دا مطلب هرگز نه ده چې ملک روان کې ملک روانو عمل د چا ده او زمون ده دا دا چې په کله کله کینی دا خدا بار نه راغلی مو استاسو سره تاسو حکومت دلته بناسي او چې حکومت ختم شو لندن ته بتخته التزان له محله تر سه جوړ کړی دي مل زمون زکه ده چې نم د تخت زیشتا نم بل زې زینه جوړ کړی دي پلار نکم د دې ملکو او پلار نکم مخ کې د قربانې مر کړی د انګريز وخت کې نه دی ورکړي ملک د چا دی خو زمونږ دی او بیا غوري زمونږ د دې مذهبي خلکو د جماعت مدرسې والا خو ډیر دی ولی پاکستان جوړ شوی چې دی او د پاکستان د جوړېدو आवाज پورته شوی دی کم زینا جماعت مدرسې نه دا بس هم پورته کړو نو مولانا عبدالماجد دریابادی وایي چې د پاکستان تصور په لاهور کې چې کوم غټه جلسه شوی او علامه اقبال د پاکستان تصور پیش کا چې ځان له مسلمانانو اکثریتي علاقو کې ځان له یو ریاست او مل پکار چلته هغوی په آزاده طریقه د خپل مذهب اسلام کلچر اقدار او مطابق زندگی تیره کی نو اقبال دا خبره روستو کړي وا او وی پتانا بون کې دا خبره ما دا حکیم علما تشریف علی تعالی رحم الله نه سو کال مخ کې اوریدلې وا چې هغه اوس وخ راغې چې اوس متحد هندستان کې وخت نه تیریږي مسلمانانو خپل یو ریاست پکار دا خو د اقبال نه تانوی مخ کې ویلو او تانوی چرته ویلو مدرسو جمعات کې دا خبره کړه او چې تحریک شروع شو ها قربانې چا ورک انګريز د دې ملک نه چېسته او داغه د پاره تحریک د کالج یونیورسيټي نه نه پورته شوه کوم ځای نه پورته شوه دیوبند نه پورته شوه د انګريز استو د پاره قاسم نانوتی جهاد کړی دی رشید احمد گنگوی جهاد کړی دی حاجی امداد الله مکی جهاد کړی شاملی کې کله چې پوي شو چې میدان کې نه کیږي دیلی عمران یوړو او حکومت هم ختم شو بهادر شاه ظفر نو دی طریقه بدل کړ چې اوس میدان کې بس نور نه کیږي نو د تعلیم لار اختیار کړه دیوبند بنیاد کې خو کیناستل نو علم هم خور ک او دقه بیا ول ذهن ورک چې د عمل ک زمونږ د دابا انګریز وباس جهاد به بیا کو بیا بزان تیارو د حکومت بالو نو لګیا شو نه اخر شیخ الهند پیدا شو نه بیا بار روت نه بیا شروع وکړه نو اخر دا چې انګريز بلکې ووت انګريز چه استره او جماعت مدرسې استره د دې دانن چې غټ غټ لیډران وغیرہ دي د دې پلار نکخو هغه وخت کې د انګريز تالی سټو نوابان او اربابان دا سوکو دی خو د انګريز تالی سره توپ کاو د انګريز خلاف جلسه احتجاجونه جهادونه مقابله جیلونه وال ټکول شهادتونه دا خو د جماعت مدرسې خلکو کول او عوام ور سره ها د پاکستان د جماعت مولا طالب او عوامو جوړ کړي قرباني دي خلکو ور کړي ځکه غره پاکستان باندې داوا پرې نه ده زمون ملک ده دا خود دي په قابض شوی دی راغلی بار دی پلار نکه خو اکثر د انګريز خدمتګارو نواب او دا رنګ اربابو دا شینې ولا ورکول هغه خلک نو خبره مې دې پورې کولا چې دا مای زمونږه آئینی حقم ده او دینی حقم ده دا زمون خبره ده خدا مطلب زمون نه چې مونږ ملک قران او ملک ولې ران خپل کور سو قران نه مونږ نه دا خو دوی روان کا چاروان کا کرپشن چوکا ملک ما لوټ چاو کا ملک دو ټوټه چا کا ها دو ټوټه چې بنگال جدا شو بنگال او دغه مشرقي او مغرب پاکستان خو په 10000 عوام او د علماء په قربانه ملوش ای خو ملک ورکا جوړ کا ټوټه چا کا ها دی لیډرانو سیاسي دو ټوټه نش د بټو په دور کې سیاسي کشمکش سره جدا ملک ته نقصان چا ورس خ کرپشن پکې چاو کا مولا طالبو کو نه دیو کو ملک زمونږ دی هغه به بار نه سي مسلط شي دی بار نه راغلي نو دا خبره یاد ساته مونږ چې د اسلام خبره کو دا مطلب نه چې ملک روان کې ملک نه روانو ملک تاسو روانه وي ملک مونږ خیر خوایو جوړوي آبادوي ها په مل خپکیږو ولی زموږ د پلار نیکو د استادانو ویني پکې پرتی دي کنه لاندې مو په زکه خپکیږو او دی په زکه نه خپکیږو خوري او لوټاوي او چکلا پاکستان کې حالات خني نه لندن کې وکینی مو خلندن هم نشته کنه مونږ پاکستان خدای کبد ده الله دینه کی حالات ار څنګه دقه ملک بې چرته ختینو زونت لیش انا غوړې سوګزه راکې اخو غوړې انډیا هم نه پری دی خو افغانستان هم نه پری دی خبره دا ده چې خبره مې دې پورې کوله دا مطلب زموږ نه چې ملک روانه وو مونږ وای ملک سمو او دا زموږ سره آئینی دینی حق ده خبره نه بل خواله اړه نو خبره مې دا کوله چې ای دا نه مني دا تر هم په دغه انتخابي طریقه دی ورشه خو چې د اسلام خبره کینا واپس ودی نیسی وکړ دنیا ما یو ستا سره نه کړه وینه کړ دی سیاسي مذهبي سره څنګه ورپسې جارو راواغه صدا سه ټول په جارو جارو کړل اومنه قتل سچل سلو وشو دینه پری دی خو بهر حال ما وی هغه خلافت ختمېدو سره د سخت واغستې شو خلیفہ نه یونو چارټر کې دا خبره ده او بیا کله چې د برتانی وزیر اعظم ټونی بلیر وکنه یو اچ کله وزارت عظما دورانیه ختم شو حکومت ختم شو انا صحافیان انټرویو دي وتوی او سپورې ته وزیر اعظم مې اوس وزارت عظما ختم شو حکومت اوس بسکه او یک زو وزیر اعظم يم کنیم خپل کار به جاری سات کار خو کو خپل کار به جاری سات اپا وزارت عظما کی او که غیر وزارت وزارتی کنی نا صاحبی دی تپوس کئی کار دی سره چې کار وکاو کار بدا کو چې د دنیا په هیڅ ګټ کې با خلافه او شریعه نه پریدو د کار دی دا وی پښوی ټونی بلیر ویلی دی کارم دقه دی پریدی نه پرید ما څه خبره مې دا کوله چې په دغه لار په دې لار چې زی دا لار باندې راځي نه چې تر سالو شو پیران لا خو زبر حل خبرم دا جمهوریت او اسلامی نظام تقابل کو او بیا د شیعو خبره و چې دا غي سره امامت ته زمون خلافت ته دا غي سره امامت السنه جماعت وای خلیفہ وای علی تشیس و امامت وای زمونږ د خلافت او دای د امامت د انتخاب طریقه سره د السنت الجماعت په نسبانه به خلیفہ امت مقررای سبي امت به مقرر ابو بکر صدیق امت مقرر رسم بیا دورونو کې امت مقرر یعنی خلافت تقرری منسوسی نه ده چا تاواله ده امت تاواله امت بیک دا وجه وجه نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق له اشارات وکړه خو مقرره نه کړ ولې خلافت دا د برن نامزدګی نه ده دا امت ته حواله شوی کار دی به خلیفہ مقرر او شیعگان سوی او نه امامت دا منسوسی وی او دا نامزدی دا الله دا طرف دیو جنا علی رضی الله تعالی عنہ یادای چې دا د خلافت امامت د پاره نامزدو او دا وسی رسول الله دی پیغمبر ولا سکړو وصیت کړو نعوذ بالله صحابه کرام ته دا خلافت غصب کو ابو بکر عمر او دوی نور دې سو نامزد وای پیغمبر وصیت الکه کوم ځای وصیت کړو احادیث قرطاس مخه مخه ته کوي چې نبی علیہ السلام مرز وفات کوي راوړې مال زه د رسولي کوم مال بعد گمراه نشي صاحب کرام کې اختلاف او چاوي راوړې چاوي نه پری د پیغمبر غریب باندې سات په سات به وشي راځي مونږ ته پته ده چې پیغمبر سوی یا استاد ټول عمر سبق خو خو خو خو یو اخر کې بیا وینو تا ته پته نه چې مغه خبره یادې کنه نو عمر زلان هي نه پرې دې مونږ ته پته ده پیغمبر سره څلو ول تکلیف ورکوي لکه استاد اخیری وخت یو بالکل بیماری او تکلیف کی کنه او راځي چې درس وکړه سالمه نه وکړه ته اخیری درس پسې پرې دې لکه دا درسونه راته وکړه په تکلیف دی آرام ولا خره دا خبره وا خو بیا موږ دی یو ګوره وې دې سکول دې علیلا وصیت کو مو یې ښا عمر منې ک لیکل نو چې لیکل منې کو زبانی نشو کولای وفات خو په دغه ورځ نه ده کله دا, دا واقع شوه دا بخاری کی راضی ابن عباس رضی الله عنه وای یوم الخمیس و ما یوم الخمیس د جمعرات ورځ جیبر وزوا دا اختر دا خبره غا وخت کې او پیغمبر وفات کله ده پیر بور سو روزی دی منځ کې جمعرات جمعه هفته اتوار سلو روزو کې زبانی ولی وصیت نک یا چې کله عمر نشتا دغلتا نو دغلته ولا بیا ولی نه کی چالی ته راشه د لولیک دروغ اسی خبرې خپل د علی واقع بخاری کې دا چې تر ته تر ورته وی عباس رضی الله عنه وای راځه چې د پیغمبر لور شو سبال با عبد العاصیو بل برابرې مسلتی ډنډه به را باندې خي نو کو چرته په دې خلافت کې زمونږي صبرخې چې وصیت را لوکي سبال بیا څوک نه راکې یا سینا علی رضی الله عنه ورته ز سرنظم علی خو وصیت لا نزی او ارته نزو کو چرته زمون حق پکینی او پیغمبر وای چی نشتا نو بیا به ملا خلق نه پریدي پورا مہر برا باندې وای او که چرته پرې ده بس سلا برزه اوس پیغمبر علی رضی الله عنه نه عباس سره عباس رضی الله عنه بیا لاړ او د حکومت د وصیت د پاره هغه بوته اعلان کړ بل خبره ادا چې نوذ بالله پیغمبر د ابوبکر عمر نه یریږي دا عجیب خبره دا خو پیغمبر باندې ستا یو قسم لا اعتراض شي خزبانی بیا ولې نه وای بل وخت بیا ولې نه لیکي خچرته علی ټول عمر زندګی کې چرته دا ویری دی په صحیح سند چې خلافت وصیت مال او یا مال سره کړی دی او ما وختي د بخاری حدیث وې چې تاسو شوی او تاسو سره د قران نه علاوه نور سرشتہ وی نور سنشتہ خدغه چې پیغمبر د مثلی کل کړی دی مافیاز صحیفه او ته سری پکې ها فک العانی دی ورکه دارنګ دیات وغیرہ پکې اکی دانی وی چې د کې ماته وصیت کړي سید خو نه دی او بل هغه خبره چې نبی علی السلام کم دی ته وی روړه د اولی کم نه خبره زبانی نبی علیہ السلام وکړه کنه الحمدلله غپاتی نه دی احادیثو کې شتا چا چې بخاری ویلی نبی علیہ السلام خبره وکړه دوی اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب دوباسه دا ورته سوال مسلې جوړي جزيره العرب نه دی بار کې دا وصیت نبی علیہ السلام دا وصیت کو دا خبره وکړه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد امت شرک نه محتاط نبی علیہ السلام دا خبره وکړي اسولا مونس کوي غلام او نوکر سره خېګړه کوي دا خبره وکړي دا وکنه زبانی نبی علیہ السلام وي لیکلو ته ضرورت دغه وصیتونو بهرحال دوی وی دا علی نامزدو او بیا ته د خلفاو نعوذ بالله غصب کو پزور واغش خا ټیک دا حق دا دو دیوتا خلیفہ بلا فصل وی علی تا مو خلیفہ بلا فصل سوک دے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ همو یزا بالفرض تاسو په خیال علی نه خلافت ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنهم غصب کا ٹھیک ده نو دا څنګه شعر خدا شو دا شعر خدا دی کنه شعر خدا خپل حکومت نشي غسته او بیا ابوبکر صدیق سره په جمعات کې د خلکو په وړاندې بیت ولې کوي د خلافت عمر سره بیت ولې کوي عثمان سره بیت ولیک چرته په دې ټوله زندګۍ کې داسې شته چې د ویلي زبیت نه کوم زما حقم غصب کړی دی یا خو ودا منه چې د لپاره وصیت مسیت نشته ځکه بیتم کوي تابعداریم کوي ټول عمر د دې حکومت دلاندې چلیږي او دې وسره دي دغه دلاندې کار کوي وزارتونه جهادونو کې شامل شوه او یا بدای چې نعوذ بالله د دې دغه مطابق چې سره یریږي علي یې دوه والا سړی نه دی خدا نه دا تاسو سره ډک کوسله جوړه کړي نو بهر حال د دې بنې زمامت سره منسوسی دی دا بر نامزدګي کی وی علیو او بیا د علی رضی الله عنه بعد دا غزوه حسن شو بیا ورپسې حسین شو بیا زین العابدین شو بیا امام باقر شو دا سزا زا زا زا چې وختي می ویلو یو لسم تر ورسې دغه بچینو نو عقیده جوړ کړه امام غائب ادولسمه غائب ده رک ده پته نه لګي دا خو تاسو عقیده نه نظریه ده چې ها ادولسم پورم نشو خو دی وی دا نامزدی اوس راشه فرقونه وګوره د خلافت او امامت ترمنځ دا اهل سنت والجماعت خلافت او د شیعت امامت ادا ده زمونږ په نیز خلافت منسوسی نه دی خلافت څه مطلب یعنی د خلیفه تقرری منسوسی نه اچا تاواله ده امت امت به منتخب او د خلافت د امامت د شیو په نیز منسوسی ده د من الله مقرری وي من الله مقرر شي بلدا چې زمون پنيز خلافت نسبی شې نه ده او د شیعو پنيز باندې امامت نسبی ده ته ور نسبی ټول دا علی رضی الله اولاد کې چلولي دولس یولس دولسم خو دروغ جن اسې دروغ ده بلدا وګوره زمون سلو و صحابه کرام په خلافت راغلي سو و دا ووانا په نسب نه دی راغلي پکار چې ابو بکر نه بعد غزوه وکړ نه عمر راغی د عمر نه بعد غزوه وې نه عثمان راغی عثمان جنان نه بعد غزوه وې نه علی راغی سیوا د یو حسن نه چې هغه د علی زوی دی رضی الله عنه بس نور په د خلفاو کې یوم نسبی سلسله کې نه لري او د شیعاګانو امامت هغه نسبی د ټوله د علی رضی الله عنه دو زامن بیا د حسین رضی الله عنه زوی بیا د غزوه بیا د غزوه دا سره روان ای نسبی شیګړي بل دا دا چې د شیعو په نس باندې امام معصوم وی پیغمبر غونته معصوم غني معصوم او د نبی پشان اتارټي او اختیار لري امام دالو سنت په نسبت باندې خلیفہ معصوم نه دی سره مجتهد دی خلیفہ بسی مجتهدی آدم علی السلام د خلافت په باس کې نو ویلې دا یو نقطه مو ویلې چې سبي مجتهد به یصيب و یختی نو مجتهد به او د شیو پنیز باندې امام اغا د الله د طرف نه مقرری او زموږ طرف نه خلیفہ د چا طرف نه د پیغمبر طرف نه نو پیغمبر نماینده او وی خپل امام د الله نماینده غني لکه د پیغمبر غونته کنه پیغمبر د الله نماینده ای کنه دی امام هم د الله نماینده دی دیو جنت د نبی والا اختیار ولمنی څنګه چې د نبی اطاعت یو اختیار او ګور زمو خلفاو سکول ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې خلیفہ شو نو خطبه کې دا خبره کړې و اویلیو زما پتا سو حق دی دا بیت نه بعد چې زما اطاعت بکوي او کو غلط شوم نو ما به سماوي وګوره ما به سماوي ویلو فإن استقمت فعينوني وإن زعت فقوموني که زه صحیح روانو زما اطاعت در باندې ده ما سره به تعاون کوي او که زه کوک شم نیغ مې کوي وګوره نیغ مې کوي او یې سوي نه نه امام نیغول ته ضرورت نشته وی هغه د پیغمبر غونته اتارټي لري پیغمبر نوذ بالله څوک نه غي نه نه غنيغي دی امام هم نیغي موږ سوایو خلیفہ انسان دی بشر دی مجتهد دی خطا کیږي باندې غول بغواړي او عمر رضی الله عنه خلیفہ شو خطبه وی په جمعات کې خطبه کې وې چې کزه قران او سنت مطابق حکمرانی کوم زما خبره به معنی او که چرتا زه غلط شم ما با سماوي په دې کې دا چې جماعت کې او غسر کې یو عربي پاسید باندې چی باندې خلکی بس جټ جټ خبرې کوي هغه داسې ګټه تلاش ک عمر یې نه دا په دې بدې نه غو په دې بدې نه غو هغه خاندل خلیفہ داسي او ته په دې ګټه بدې نه غو او یې صحیح او مشو داسې د جمعې په ورځ د مہر متعلق مسله شورک چې تاسو دا خزي دا مہرونه ډېر مطالبه کوي دا ډېر مطالبه ختمه کی او مہر به کماله خدا مہر د پاره مقدار مقرره او بس دینه بزیات ني یعنی سه کول قانون سازی کو په دې کې یو تخزه پاسي او ورته عمر قران چې وای وای نه اته ته مې داهن قنطارن قران خو وای کو غټه خزانه ورک عمر رضی الله عنه وی الحمدلله امت کې داسې خزه مشته چې د عمر غلطي درستي ولی عمر ته آیات نو معلوم ها نو معلوم ولې نو معلوم خزی وتا آیات وی وی سیدا دا څه خبره نه وا نه د خزه اعتراض پدې دی چې تب ترغیب نه راکې ترغیب خو حدیثو کې وچی بهتره نکاح کم ده کم خرچه والا کم مہر والا عمر ترغیب نه ورکاو چې خزه وته پاسی خزم داغه زمانه خزه هم پوي و د پیغمبر په حدیث دا اصل کې عمر رضی الله عنه ترغیب نه کاو ا قانون سازی کولا په یټه کې پوي شوې قانون سازی کوي نو خزه پاسه دا نس موجود دی قانون سازی نشه کوله وینا ته ته مې دا هنه ترغیب ورک قانون ما جوړاو عمر وی سي الحمدلله خزه مشته چي دې طرف ته ولاغه توجه دی لوکړه چې قانون سازه حق نه لري بس زموږ د احناف پنيس کم از کم خوشتا خو زیات نه زیات حد نه مقرر ترغیب ورکو نور کوکړنو ناجایز نه نو ګوره قانون سازی کوي خزه پاسی قانون سازی نه ودري او تاسو ریاض صالحین کې بچرته ویلی یو حدیث چې کان وقافا عند کتاب الله قران به ته چوي بس بالکل سٹاپ عمر زلان هو کې دا کار زمو خلیفہ خدا سي دوی سوي نا دلا د نبی والا اختیاري مو وینا دا مجتهد دی او د پیغمبر نماینده ای اجتهاد به کوي خطا کیږي به مصیب کیږي بل خبره او ای د امام فیصله سره اختلاف نشي کېدی لکه څنګه چې د پیغمبر فیصله او خبره سره اختلاف نکی بلکې دوی معصوم غني کنه او د الله نماینده غني مونږ وایو د خلیفہ خبره سره اختلاف کې دی شي نه ده شوی څونه خلکو اختلاف کړي مثالونه می وي بل خبره ادا ده چې د ایران په دستور کې لیکلي دي د شیعو چې حاکمیت اعلی با د چي ټکی وره حاکمیت اعلی با د امام غایبی امام غائب له حاکمیت اعلی ور کړی کفر شو کنه شو هغه جګړه ده حاکمیت اعلی به چي الله دی حاکمیت اعلی ده چا ده امام غائب اهل سنت والجماعت سوي ها حاکمیت اعلی به ده الله دی وجنه دستوري پاکستان کې علماء دا ټکی ولیک الته د شیونم جدا ک چې کوم علماء پویو په دې چې د السنه جماعت ها سیاست نظام پس بنا دی په خلافت امامت نه او په خلافت کې سي حاکمیت اعلی الله دی او دا خلیفہ د د الله د طرف نه یو حاکم دی چې د الله احکام بنافذ کوي اتارټی نه ده او دای په نيز امام اتارټي نه امام غائب له حاکمیت ورک الکه نه امام غائب خو غائب دی اب اوس فیصله چرته نه را لیږي چې حاکمیت هغه ورک نه پکار اوس قوانین رولیږي کنه ا غریب خودون لره تلې دی رک شوی دی چې اس رابطه وسر نه کی رابطه سره کټ د شیعت وسره بالکل کټ نو دیس چلو کو دیوې نائب اتارټي نائب اتارټي با ولایت فقيه پوهیږئ لکه ځان پوهیږئ زکه وایم ها الا خبرې کوي ولایت فقيه چاته وایي په دې کې یو درجه ده د کې د اجتهاد درجی دي شیعاګانو کې د ټولو نغټ اخیری حد ته چورسی کنا سی ولایت فقیه وی لوی مجتهدی ولایت فقیه د د امام غائب سی نائبی کې دي چې ته پټ وسره رابطه ما به ته بکینو ټلیفون میلفون باندې نو دا ولایت فقی چی دا دا غسه ده امام غائب ده امام غائب نائب ده نو دلته چې د دې کوم امام ناشته یا بادشاہ ناس دی هغه صدر چې کوم دی هغه اصل کې دغه بره ده امام سره پابند دی نو امام خوشتنه غایب دولسم دا به تر قیامت د دوی چلی هغه امام شتنه نو ولایت فقیه دی نو دیو جن دای طریقه دا ده چې الته بیا سپریم کونسل جوړ کړي او هغه سپریم کونسل مشر او چیرمن یې څوک وي ولایت فقیه وي دا صدر د هغه ولایت فقیه پابند دي اسوکی د دې مذهبي مولا لکه خمینی خمینی بینه بعد وګوره مخکې د ایران سره صدرو سه احمد احمدی نومو خبره په دا رفسنجانی دی او دا پلان کې به برناس دا ولایت فقیه په شوز پدید په نظام دی دا ولایت فقی در اصل د امام غائب نماینده او نائبی نو لاندې نظام به د په هغه باندې چلی او وای زمون په دین شریعت کې سره حاکمیت اعلی د الله دی او دا خلیفہ به تور یو حاکم ناشته او د چا نماینده دی د رسول الله نائب دی خلیفۃ رسول الله کنا په ترتیب سره خلیفۃ رسول الله نو دیبا د الله او د رسول دغه نظام پابندي او حاکمیت بدلای د الله غ نظام بنافس کوي خپل نه چې کوم ځین منسوسینو بیا مشورې کوي نو دیو جنمای هغه علما سوکړه د پاکستان آئین کې چونکی د اسلام سیاست په خلافت بنو او ای کسی حاکمیت اعلی چې دینو هغه او دا کم خلیفہ سلطان بادشاہ چې کمی اسلامی نظام کې نو دا دراصل کې دا امت منتخب کردای دا د امت منتخب کردا او نماینده دی بس او نور به حاکمیت د الله وی نظام با د قران سنتي بالادستی با د قران سنتي د قران سنت خلاف با بل قانونو نه جوړي نو دا ټکی چې پاکستان ایم کې دي د هغه تصور باندې علماء رانه نه ایستي چې د امامت او خلافت منځ کې فرق وشي او د کفر د نظام او د اسلام نظام منځ کې فرق وشي بل خبره ده چې عملی نشته خو لیکن ایم کې دي ښا د ایم کې کېدلی خدي دا سه مړ نشته رکه کې سپې کو پام کوي غوړي دا ونه وای دا خدي کنافز نه هم هم سده دا ټکی خدي په دې ټکو مونږ خو مضبوطه خبرې کولی شو او کدا تلری شو بیا دا خبرې هم نشي کول پاکستان کې د اسلام او د شریعت خبره چې کیږي کنه ټیک د چپایي خنه لګي خدغه دو درې ټکو د وجې نه مونږ کولی شو وره کدا تی وتل ګف نشي کولې لکه ورشه مصر او ترکی کې وک کنه چې څه چل سره کې دا په دی وجه ها د دې خلاف دي ادارې چې شریعت د شریعت خبره د دې مطالبه د آئین په دایره کې دی وی دنه دنه کوي د سره مونږ تاسو سره غنه کو خدا دا ملک مروانه خبره خو مونږ منو مونږ رانو پتن لګي تاسو نیم خبر خو زمونږ زمونږ د شيوخ خدا فکر دی چې ملک با نروانو او نور زمونږ د حق د چې اسلام او د شریعت خبره هم کو مطالبه وکړو نو بهر حال دا د شیعت د امامت او د اسلام د خلافت یو خبره و چې دلته ما وکړه ای د دینه مستدلال کې وګوره ک انی جالو کړي ناس امامه دی وی دا زموږه امامت یادای مو ښا دا وته چا ویلی دی انی جالو کړي ناس امامه الله وی ما ته امام وګرځولې نو اخو الله ګرځولې دی ستاسو د دې امامانو په ګرځولو باندې چرته د الله طرف نه صریح نشته او دویم مو دلته د امامت نه مراد ستاسو امامت نه ده د امامت نه مراد دلته نبوت ته کار نبوت ته حکم دو منهجو یو دا نوح علیہ السلام نه ابراهیم علیہ السلام پورې او دویم د ابراهیم علیہ السلام نه تر نبی علیہ السلام پورې نو دلته امامت نه مراد د نبوت هغه طرز او منهج دی چې پای کې قومي بین الاقوامی دعوتی پای کې رد شرک فلولوهیت او حاکمیت دواړي دغه امامت ته هغه تاسو هغه نه دغه مراد بهرحال دا په دې رکو حواله سره اخیری خبره او زمخ کیزو چې دا بل رکو لنډه خبره وک کنه ختم شین دا بسینه ختم زه بس ته زه بس بیا دا دو درې رکو خاصانی دي کې بس دو دو دې ټکی دي قولو قولی هذا است